په بیان د توحید د الله رب العزت کې وا اول بیان د داوی د توحید او پاغي باندې سلور دلیلونه یو د تابعدارو او دو د نافرمانو ترجمه وضاحت دا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم هغه شوو بسم الله الرحمن الرحیم د بسم الله مقصد او فائدې هغه مخ کې ذکر شوی وي په ابتدا د هر کار کې تسمیه بسم الله الرحمن الرحیم ویل دا سنت دی او په دې کې رد په مشرکانو هم دی مشرکانو با چې کارونه شروع کول یا د منات او یا د عزا چې د قران کریم مهنت او دعوت نو مخکې وا ناپوه مسلمانانو هم ابتدا د کارونو هغه د باباګانو په نوم باندې کولا چې کیشته به روانولا نو بغداد طرف ته مخ کو او د لوی ځوان په نومو دا سنور زیارتونو نمونه به اغستلو د کار په ابتدا کې الله رب العزت ته توجه پکار وا دیو جنې تسمیه ذکر کړه چې قران لوی عمل دی نو په دې طریقه باندې شروع کړي دا تعلیم دې بندیانو ته چې قولو بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوي قران کریم ته کیناستي نو دا وایي چې بسم الله الرحمن الرحیم د لوی الله په نوم باندې شروع کوو بسم الله الرحمن الرحیم ترجمه او سلګ وضاحت بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله بعد استعانت تا نواسه دا جمله نیمګړې ده په نوم د الله چې مهربان دی نو سکای دا خبره خونی مې پاتې نشو په نوم د الله چې عام مهربان او خاص مهربان نو څه چللې نو استعینو نستعینو دا به سرست وای نو جمله و پوره شي په نوم د الله باندې چې عام مهربان او خاص مهربان دې مدد غواړم نو چې دې ځای وی چې صرف د الله په نوم مدد غواړم اوس په بل چا په نوم باندې مدد نه غواړي او د بل چا نوم به د برکت د پاره نه راوړي شیخ صاحب د کابل ګرام رحمت الله تعالی علیه فرمایل د با خپل معنی چې دا او هغه جختی دلی دا با چې سړی وای اوس وته قاریان باوي او په خوا به وته بیوي دا چې د خلینا ادا کوي هم نو بغیر د شوندو د جختیدلو نه دا نه ادا کیږي او که هیڅوک داسې قاری او اگر که قاری انتر ولې نشي او وای چې زه بیا دا کوم او شونډې نه جوختوم نو را میدان ته دي شي چې دا سی وی چې و یره را با دا کوم او شونډې چې کم دنو هغه نه جوختوم نو زکه څوک مور راوړی نو نو با چې ادا کیږي نو هم وسره شونډې سکیږي جوختیږي نو په با کې د جوختېدلو معنی پرته ده یو مطلب دا دی بسم الله الرحمن الرحیم دا الله رب العزت دربار پوری ورجوخ شوما سورۃ النور کې دا اسم چې دی نو دا د کتاب په معنا راغلی دی آیت نمبر 36 پاک دیرشم د سورۃ النور کې وایي نو عام مهربانه او خاص مهربانه نو یا الله په ما باندې د قران کریم مهرباني وکا او دا قران کریم باندې ما پویا کا زرالم او کینا سم ورتا نو اوس رحمت کول چې دین دا ستا کار دی الله رحمان او رحیم کم کار چې یو سړی شروع کوي ابتدایي وي او شروع یې کوي نو دله درې سيزونه پکاري یو دا کار اسباب هغه کار چې په سبا نکیږي دا ریکار اسباب پکار دي دویم دا غ اسباب دا غ زرایو باقی پاتې کېدل تر وخت تر اثر کولو پوری چې الله رب العزت د اسباب درکې لکه او ستره د الله رب العزت درک خو باران کې در سره نه و یعنی چې سټیم د ضرورت راته نو هغه ټیم نه و نو دا هم دا چې اسباب درکې خو تر وخت تر اثر کولو پورې بیا پاتې هم شي نو دریم چې پاتې هم شي خو بیا اثر هم کی بیا سومو کی اثر هم کی اسنا چې پاتې شوی دی خو چې باران وریدو نو چترای کولاویدنه تا ډیر کوشش وکړ چې بارا کوله باندې نه نه بارا کېدا میخ پکې نه خته او څه چل شو نو بیا لوم شو نو اثر یې ونکو دا درې سيزونه په کار دي یو چې شورو دی او کار کوي چې دا غي د پاره ظاهري څه اسبابي چې هغه هم الله درکې بیا هغه پاتیم کی او بیا پاغي باندې اثر هم مرتب کی نو الله اسباب ورکون کې الله دی زما د قران علم لا اسباب پکار دي قران تکینم مال وخت پکار دي مال چې کمدنو ظاهری صحت پکار دي ظاهری چې کمی ذرایع دي هغه مال پکار دي نو اے الله د دې اسباب را کون کې ته نو دویم که سیکل د لدر کی خوینه د درس پر اتلو په ټیم کې پنچر شي موټر سیکل د لدر کی خو د درس راتلو په ټیم کې چې کمدنو بیا نه چا بوتلې نو بیا وسکای نو تر و فائدې غستلو پورې پاتې هم شي او دریم چې بیا چې کمدنو په هغه فائدہ مرتبه هم شي نو الله کې یو ته اشاره شو رحمان کې دوی متا رحیم کې درې متا نو په ابتدا کې دا درې نمونه ذکر راوړل دویم د دې لپاره چې د هر یو سیز یو وجودي یو پاتې کیدلی او بل پورته کیدلی نو الله شتوالی کې هغه ته موږ محتاج یو شتکون کې هغه د هر چیز نور الرحمن پاتې کون کې هغه دی او الرحیم بیا هم چې راپورته کوي نو هغه هم هغه دی مهربان دا درې واړه صفاتونه راوړل دا د پاره د محبت د محبت د پاره چې د باندې مینه پیدا شي محبت پیدا شي چې قران کریم تکې نه سلام نو کدا ویل وی چې بسم الله القهار الجبار نو باندې ول اول نه یریدلو د ابتدا نه به یریدل وو چې هغه خو قهار ذات دی جبار ذات دی غواړم به څنګه او دریګم به ته څنګه کینم به کتاب ته څنګه غصه را تنشي اسنه چې چرتا لاس په می غلط خوځيږي اسنه قلم می غلط خوځيږي جبه می غلط او خوځيږي دا خو ډیر ګران کاری نو د ابتدا نه الرحمن او الرحیم راوړو چې یری ګما ډیر مهربان دی مهرباني دا هغه خوې دی نو دا ابتدا کې تا د طریقه خي چې ابتدا کې به خلق مایله کوي الله رب العزت سره جوړ کا ماینه کا نو کبیا وت سخت خبره کوي انو بیا به جدا کیږي نه خو اولی ماین کا چې په الله رب العزت ماین شي دا الله په دین او دا الله رب العزت په کتاب باندې ماین شي بیا ورته توای مرزا لری شا زا هغه بیا نزي د خوانه اما ان شوه دې مینه قیمت نه لري نو بیا به هغه ناستی او بیا ته جدا کې او نه به جدا کیږي دا درې صفاتونه د الله رب العزت راوړل او د قران کریم شروع چې دا نو دای په ترغیب باندې وکړه قران کریم چې موږ شروع کوو کته لیکلې نو هغه د بسم الله نه شروع کیږي نور خو اعوذ بالله د بهر نه ده نو بسم الله الرحمن الرحیم نه شروع کیږي او چې ختميږي نو اعوذ اعوذ باندې ختمي قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس نو شروع کوي په فائدې رسول باندې جلب منفعت او ختمه په تکلیف لري کول باندې عام طور طالبان ذکر کوي دا خبره طالبان وایي چې zarar لري کول دا مخ کی وی د فائدې رسولونه او دلته فائدہ رسول مخ کې کړل دا هم د ترغیب د پاره دې ته اشاره ده چې قران تکې نه استینو جولای بری د خیر ډک شي د خیر نه به جولای ډک شي الله رب العزت بدل خیرونه درکي نو خیر د هر چا خوخي او هر یو سړی دا وي چې ما ته د خیر ورسیږي خیر دې راته ورسیږي نو د دې د وجه نه بسم الله الرحمن الرحیم دای چې کمنو په سر کې ذکر کړه بسم الله الرحمن الرحیم نور د الله معنا د رحمان او د رحیم رست لاندې سورته فاتحه کې ویل کیږي او دې ځای کې ولک سفر وکړو بسم الله الرحمن الرحیم پنوم د الله عام مهربانا او خاص مهربانا ز شروع کوم دا دې چې بکی وای نو بیا ولګه مسله تاسو ته جوړیږي طالبانو باندې کې دې چې څوک اعتراض کی اته پنوم د الله چې عام مهربانا دی او خاص مهربانا دی صفت موصوف کې خو حکم نه صفت موصوف خو ترکیب ناقص ته نو مرکب ناقص کو خو حکم نه نو تاب کې را دې دې ولې ولګاو بیا په کې دې دې نه لګي دې وجه نه داسې معنا وکای چې حکم په کې ونه لګي بسم الله الرحمن الرحیم پنوم د الله باندې ا مهربانا خاص مهربانا ز شروع کوم نو په جمله پوره شي یعنی تا خو شروع کو د د دغه نه د پورا کېدلو نه مخکې پورا کړی دا بیا په نوم د الله چې عام مهربان دی او خاص مهربان دی نو بتا خو پورا کړی نو په تاسو پرې نه خوذل بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین سورۃ الفاتحه شروع کیږي دا قانون دی چې دا چا کوم مقصدی او په مقصد کې خبره وګدوي نو اول هغه هغه مقصد په لندو باندې خلکو ته ذکر کی چې په لندوی مخ کې وای چې کبیا رستو چرتا پاغه ټوله خبره کې څوک شریک نشي یا ټوله ته څوک کیسار نشي یا ټوله ته څوک ژوندې پاتې نشي نو مقصد به ورته د مخ کې نه ویل شوی مقصد به ورته د مخ کې نه ویل شوی نو سورۃ الفاتحه دا د ټول قران کریم لنډیز دی او د ټول قران کریم اجمال دی خلاصه دا او نچوړ دی دا اول نه چې کم درو د قران کریم چې کم ضروری مزامین دي او اهم مسلې دي نو هغه د مخ کې نه ذکر کړي چې دا ټول چې کمدنو مخه ته تراشي او دای تمهید شي دا مزامین د ذهن کې کی کینی دا مرکزی مسلې د ذهن کې کی کینی چې را رواني ویل شوی نو بس تعالی و صرف دوم رہی چې ستابا تفصیل زیاتیږي او ستا به یقین کې مضبوطیا راځي حق خبرې وي مدلل وشي واضح وشي کلاو وشي استاو بزړه خي وبوس کی مثالونه وشي دلیلونه وشي اعتراضونه او جوابونه وشي ا خبرې ولګي وګدي شي نو شګونه او شبهات به ختم شي او یقین کې ودل مضبوطیا پیدا کی د سورۃ الفاتحه مرکزی مساله وا توحید لا اله الا الله حاجت سر کون کې الہ بيد الله نه نشته الہ به د الله نه نشتا دا الله رب العزت د ذات په شان د ذات نشتا دا الله رب العزت د صفت په شان صفت نشته نو هغه خپل مضمون سورته فاتحه په اول کې ذکر کړي الحمدلله دا الله رب العزت مناسب صفاتنا صرف الله لروي الحمدلله دا الله رب العزت مناسب صفاتنا صرف الله لروي بل چا لرن دي صرف الله لذي بل چا لرن دي الحمدلله عام کتابونه او مليان معنی کوي الحمدلله سسنا صفات چې دین او الله لدی یعنی چې په دنیا کې سوکم کم دچا په کم ټیم کې خصيبتونه کوي نو هغه ټول خو صفاتونه الله لري یو سړی د چا صفت کوي د یو مولا صفت کوي د یو لیډر صفت کوي د یو کور صفت کوي د یو ګاډي صفت کوي نو کسو صفاتونه کیږي نو دا چا لري الله لري نو په دې خلکو باندې دا سوال راځي چې یو سړی وایي چې فلان کې ډېر ښه کبډي کوي نو دا الله لشوا نو دې څه مطلب شو الله رب العزت خو نعوذ بالله د دغه صفاتونو نه پاک دی پلان کې ډیر ښه گاډي چلی نو دا الله لره نو دې څه مطلب شو دا صفات خو الله له نه ویل کیږي ډیر صفاتونه داسې دي چې هغه الله رب العزت لا ویل هغه ناروا دي او حرام دي دا بیا غ صفاتونو مله لوای نو هغه وی وی دې په مطلب باندې ځان پویا کا چې الحمدلله چې کوم صفاتونه د چا کیږي او کوم ځای کې کیږي نو هغه د الله دی مطلب ادا دی چې د دې ورکون کې او د دې پیدا کون کې الله دی کچا کی دنیا کې څه کمالات دي هر څه دي هغه کمالات نو ټیک ده دا خبره وا صحیح شي په تعویلات باندې شیخ الهند رحمه الله تعالی ذکر کوي حمد را باتو نسبت است درست بهر در کې رفت بر درې توست الله تعالی ته حمد نسبت صحیح دی حمد را باتو نسبت است درست بهر در کې رفت بر درې توست اے الله د حمد نسبت تا ته بالکل صحیح دی او چې کوم طرف ته زین راګرځي به تعالی یعنی پیدا کون کې داغي تی ور کون کې داغي تی مالک داغي تی کتی تی راواخلی نو بسیس کمال په چا کیم نشته دی نو اختیارات داغي تا سره دی زمونږ د شيوخو دا غي معنی دا ذکر کوي چې الحمدلله شیخ سے د کابل گرام رحمه الله تعالی و فرمایل خواله د هر یو سیز داغه مناسبی صفت چې کای نو د ارچا د هغه مناسبي دا یو خټه کې ده خو نو دا قلم خدي دا موبایل خدي دا لوډ سپیکر خدي یو خر ده چا هغه خدي کور کې غوا ده نو غوا خدا میخه ده هغه خدا پټې ده هغه خده نو دا ټول خوال یو شان دي د پټي خواله داري چې فصل خکې د قلم خواله داري چې لیکلو کې بنیتینه کې او جذباتو نوم کار نه لې چې سیرا او غورځي دا د قلم خواله دی د موبایل خواله هغه دا دی چې आवाज پکې صحیح راځي او زیت نه صحیح دا نه چې چغه وباسي او په یو پکېږي وتا او چې نمبر ملاوي نو د پاسه په ودرېږي نو چې تاری او سیز مناسب خواله داغي خر دې داغه ځان له خواله دی او غواړه د هغه ځان له خواله دی نو صفاتونه د هر چا د هغه مناسبي دا الله د بنده صفاتونه ځان لري دا هغه مناسب دي دا الله رب العزت صفاتونه ځان لري هغه دا هغه مناسب دي شیخ سید پنځپیر مدذل له العالی فرمایي چې صفات صفاتونه چې دي نو دا درې قسم دي یو هغه دي چې هغه د بنیان الذی هغه الله له ویل حرام دي دویم قسم داسې دي چې هغه الله لذي بنیان له ویل حرام دي او ناروا دي دریم قسم داسې دي چې اسې ټکو کې د دواړو شریک دي ټکو کې پوي کنه لکه اوریدون کې الله دې لیدون کې الله دې نو بنده بارکیم ویلې دي فجالنا او سميعا بصیرا دا د ټکو یو ځایواله دی صرف دا ټکی یو شانتی دی نور د صفت په حقیقت کې د زمکه او اسمان نه زیات فرق دی خو ټکو کې شریک دي نو الحمد کې هغه صفاتونه نه یادې چې کم باندې لري او هغه هم نه یادې چې کم په ټکو کې شریک دي هغه یادې چې هغه باندې له ویل حرام او مشرکان را لګیدلیو او هغه صفاتونه د الله رب العزت بنیانو له ویلیو مخلوق له ویلیو نیکانو بنیانو له پیرانو له ملنګانو له پیغمبرانو له فرشتو له لیډرانو لیډراتو لا هغه له چې کمندونو هغه صفاتونه ویلو نو الحمدلله کې هغه صفاتونه یادې چې کوم صفاتونه مشرکانو هغه د الله راغستیو او د الله رب العزت په ځای باندې مخلوق لویل نو قران په غي باندې ابتدا نه رد کو د دې لپاره قران نازل شوی دی چې د بندا او د خالق د خالق او د مخلوق فرق وخی چې تاسو غلطی کړی دا دا الله رب العزت صفات هم راغستی دي او هغه مخلوق لا ور کړی دي نو الحمدلله هغه صفاتونه چې د الله مناسب دي دا معنا عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ هم کړی دا او هغه فرمایي چې الالوهیت لله تعالی خدای توب الوهیت چې نو دا الله تعالی لري او حدیثو کې هم راځي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم زنه دعاګانې داسې دي لکه ربنا لك الحمد چې موږ په قومه کې کم ذکر کوو نو دې کې وګدم لګ راغله دې یو پکې دا دې چې ربنا لك الحمد کما تحب وترضى فرشتو الله ته وی وی دې بنده خدا سي ټکي وی چې مونږه څنګه ولیکو چې وی الله تعالی را داسې حمدونه دي کما يم بغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لکه څنګه چې استاد جلال او استاد سلطان سره مناسبي نو دا مونږ څنګه لیکو الله رب العزت وتوی ویلا چې څنګه ویلې دي دغه شانتی ولي کې زه پوه شو زما بندا د دې اجر به زه ورکوم نو دا الله سره چې څنګه مناسبي دارنګ حدیث مبارک کې راځي نبی عليه السلام فرمایي اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك زستا صفاتونه راګر اول نشما تو خدا سی لکه څنګه چې د ځان صفت کړلې نو الله چې د ځان کوم صفت کړلې په قران کې ځان لکم صفاتونه ویلې دي نو آغا الله لره دي هغه الله لري دي نو دې معنی کې فائدہ هم ډیره ده په مشرکان ورد راځي او بنده په دې ټکی دا الحمدلله باندې پویږي هم خو او هغه مخکینه اعتراض په هم ناراضي اگر چې دا غینه جواب وشو شاپور شیخ صاحب رحمه الله تعالی و فرمایل وی هغه معنا شیخ الهند رحمه الله غوړه کړی دا او دا بل معنا شیخ شیوخ مولانا حسین علی نور الله مرقده هغه غوړه کړی دا نو یې دواړه معنی بهتر دي خو د مولانا حسین علی نور الله مرقده داغه معنا ډیره بهتره ده فائدہ به کوم ډیره ده اعتراض په هم ناراضي بیا به وی وی طالب جان پوزا باندې تروای چې ګینینو شیخ الهند نه پویدو او شیخ الشیوخ رحمه الله پویږي وی مونږ ته دواړه ګلونه دي دواړه ګلونه دي احترام وکای وی مثالی د باغی باغ کې باغچه کې پای کې ګلونه یو طرف ته سور ګلابي بل طرف ته سپین ګلابي وی دا ګلابونه چې دنه یو بل سره مناظره کوي وی دا ګلاب سپین وته وای زمړه سور ته وای ستاسو د مرداري ویني په شان رنگ دی وینه خو حرامه ده زما وګوره څنګه سپین رنگ نه د انوار په شان دی اسور ګلاب او توي زمړ د شملو په شان رنگ نیولې پتا توک سکی نو دې یو بل سره لګیاري بحث یو بل سره کوي خو مونږ ته خو دواړه ګلابونه دي زمونږه مدرسه او زمونږ چمنې څه کړي خسته کړي مونږ ته دواړه ګلابونه دي نو دواړه ګلابونه دي د دین چمنې خسته کړي دي نو د چا یو ته ذهن تلې د چا بل ته ذهن تلې اوس دوه خبرې یو دا دی چې الحمدلله دا الله رب العزت مناسب صفاتونه الله لره دي چې دا الله مناسب صفاتونه دي نو هغه خو تم چاله دي الله لدی منګور استاد وي ته د کم ځای ولې منګور مې مور ده نو خو تم د چاري دا الله دی الحمدلله دا الله مناسب صفاتونه الله لدی چې دا الله مناسب دین راسم چاله دی الله لدی بیا دی لله ویلو تساجتو نو مونږه خبره مخکې حل کړه صرف خبره باندې پوه نه شو صرف د چاوي مشرکان په دې ټکی کې غلط شیو هغه هم الله لویل او می بندیان لویل الحمدلله دا الله مناسب صفاتونه صرف الله لره دي بل څوک په کې وسر شریک وي صدر نشته دی اوس دا صرف پکې د کم ځای نه راوباسي چې وای دا صرف نو دا د قران کریم یو خدای الله مونږ دی الحمدلله دا الله چې دی نو دې صرف معنا ور کوي او دویم دا د قران کریم یو قاعده ده چې کوم ځای یو مضمون په حصر ذکر کی نه بیا ټول قران کې په حصري الحمدلله اوس دا خبره را واخله الحمدلله او لا اله الا الله نو یو شی دی الحمدلله اغا صفاتنا د اولوہیت صفاتنا د الوهیت صفاتنا د الوهیت دې څه مطلب چې صفاتنا د الوهیت پښتو کې دې مطلب دا دی هغه صفاتنا هغه کارونه چې هغه په یو هستای کې راشي نو هغه د الٰه ویلو مستحق شي هغه صفات پښتو کې مونږ وایو صفاتونه د خدای توبو د دې مطلب دا دی هغه صفاتونه او هغه کارونه چې په یو هستای کې راشي نو هغه ته خدای ویل شي هغه ته بیا سویل شي اله اصل کې یو مثال لکه د هر ځاینا هر خبره پرو پتیزا اوریدل دا چې پچا کې راشي نو هغه ته اله وي هغه ته خدای وي په دې خبره پوه شو یا په پټو باندې پویا د اسمانونو د زمکو دا پویا چې د چاراشي نو هغه ته الہ وي هغه ته بیا خدای وي دا چې صفات چې دي دا چې صفاتونه چې داغه مستحق ته الہ وي هغه صفاتونه او هغه کارونه چې داغه مستحق تا چې هغه بچا کې راشي نو هغه ته الہ وي نو هغه صرف د چا د پاره دی د الله د پاره دی نو الہ چې دی نو به د الله نه بل نشته دی موږ به وکړو بانک به مو یو ځل یو بیا به خبرو